ګرانو مینوالو زموږ دکان پتا یاد درئ سرایدین اسلامی کیسر این سڑی سنٹر حنیف اللہ این قدرت اللہ دکان نشترآباد براستہ مدینہ مسجد نس سکندر پورا چوک پشاور موبائل نمبر دے زیرو تین سو ایک اٹاسی اکانوے تین سو اکیس دو موبائل دین نمبر دا وو دا ما بعد خپل د معمول د پیل سره یو ځای کوي لکه جاء البرد والجبات نو دی والجبات دا وو دی د تاجبات ته برد سره یو ځای کې چې دا برد معمول د جاء وجئت انا وزیدن دا وو دا زید یو ځای کې د انا سره چې انا معمول د فعل ای مع الجبات و مع زید نو که فعل لفظنی او عطف جایزی نو دې کې دوه وجه روا دي نسب او رفع لکه جئت انا وزیدن دا چې کله ته مفعول معه کې وزیدن دا چې کله ته په انا باندې سکی عطف کې وان لم يجز العطف كعطف رواني تعين النسب لکه جئت وزیدن نو دا وزیدن خو په تو باندې نشي عطف کولی نو دا به مفعول معه وي نو منصوب به وي وان کان الفعل معنن په دې کاف نه عطف کیږي دا غي وجه دا ده چې دا عطف چې په مجرور کې نه عادت حرف جر بکې خدا دا څه پکارو چې مالک ول زیدن وما شانک وشان عمر نو دلته پیل مانوی دی او عطف صحیح نه دی نو دا مقبول معه دی اوس دا پیل مانوی څنګه دی دا غې د پاره دی دلیل ویل ان المعنا ما تصنعو معنا ما تصنعو د نو پته ولګی دا چې دلته فعل شتا ځکه فعل معنوي هغه ته وایي چې هغه د سیاق سباق نه معلومي فصل الحال الحال لفظ يدل على بيان هيئه الفاعل او المفعول حال یو لفظ دی چې دی دلالت کوي په بیان د هيئه فاعل یا مفعول او کلیهما یا د دواړو مثال جانی زید راکبن د فاعل حال بیان ضربت زیدا مشدودا مشدودا دې د مفعول حال بیان کړ لقیت عمر راکبین زو عمر سواره یو دې شو دې د دواړو حال بیان کړ وقد يكون الفاعل معنويا کله فاعل معنوي لك زيد في الدار قائما ذکر لأن معناه زيد استقر في الدار قائما نو دلته استقر فاعل نه دا قائما حال دی وغه فاعل معنوي دی وکذا المفعول به مفعول به هم کله معنوي وی لکه هاذا زید قائما فإن معناه المشار الیه قائما هو زید یعنی اشیر زیدا قائما نو دا زید دا د اشیر فعل د پاره مفعول به ده او په حال کې با عامل چې کم دینو صحیح کم عامل و پکې اثر کوي نو دی وایي نو بس دا بل دې قرینه چې دې حال ولکر ایت رجل راک وقد تكون الحال جمله خبريه کله کله حال جمله خبريه را دي لکه جاء ان زید و غلامه راکب غلام راکب حال یا يركب غلامه ومثال ما كان عاملها معنى الفعل مثال دا هغه چې چې عامل معنی د فعل لکه هذا زید قائمه معناه نبه وشيره